وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فمخي آيات مباركة دا ویل شول چې څوک د کفر په حالت کې مړ شي نو دی بیا که په فدیه او جرمانه کې د دې ټولې ځمکې په مقدار باندې سونا او سره در پیش کړي دا به قبول نشي اوس په دې آیات مبارکه کې دا وایي چې د مرګ نه وروسته د فدیه او جرمانه ځکه نه قبليږي چې انسان مړ شي نو دا مال بیا د محبوب نه وي خیرات خو په هغه وخت کې قبليږي چې کله د انسان د خپل مال سره مینا او محبت وي انسان د پنیکۍ کې د کمال مرتبه لعل رسی چې د الله په لار کې هغه مال لګي چې د دور سره د زړه مینا او محبت ته غور او بهتر مال لې حدیث د صحیحینو کې راغلی چې ابو طلحه انصاری رضی الله عنه دا په انصارو کې مالدار صحابي ډېر جیدادونه او باغونه وو نو دا آیات چې را نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه ورلوي وې زما پرې مالونو کې جیدادونو کې غوړه او بهتر جیداد او مال زما د روحا باغ دی بعض شارحین د حدیث ذکر کړی چې په دغه وخت سره په دې کې دی درې سو د کجورو بوټي وو دا غبا او چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبکل دی لوردن کېدو په دې کې خوږي او بوي هغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سکلی صحابه او مدینه کې استعمالولې او سم په دې کې چې کوم کوی او هغه په مسجد نبوي کې راغلی دی بره کې یو نشانه ونته جوړ کړی دا او او به په مسجد نبوي کې استعماليږي وإذا صدقكم أرجو برها وذخرها عند الله زوام چې دې بدله الله مال راکې او اخرت لبه را ذخیره وګرځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورلوی بخن ذالک مال رابح بخ بخ په سکون سره ده یا په تنوین سره بخن بخن مال رابح لکه موږ د یو شي د تعجب کو پښتو کې وایو اوه اوه نبی اسلام ورله تعجب په تور وی چې اوه دا خو ډیر بهترین مال دی او د حدیث بعضی الفاظو کې راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی مال رائح مال خو اسیم تلون کې انسان به نه لاړ شي کله به نه انسان لاړ شي مال به پاتې شي کله دې ژوند دې مال لاړو خو غره غمال نشد الله د پاره ولګي بیا ول نبی رسول الله مشوره ورکه و انی ارى ان تجعلها في الاقربين زما در لدا مشوره د خپل رشتہ دار وبانه دا تقسیم کا وی فقسمها فی اقاربه و بنی عمه نو په خپل رشتہ دار او تربورانو کې ابو طلحه رضی الله عنه دا باغ تقسیم کو دارنګ حدیث د صحیحینو کې راغلی چې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه چې مال په غنیمت کې هغه فلانه باغ ملاو شوی دی الله د بهتر مال لګولو مطالبه کړي نو هغه باغ د الله د پاره وقف کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوي تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره دا باغ وقف کا چې دا به خرصول نشي دا به څوک په میراث نه اخلي د دې چې کومه میوه ده نو دا به په غریبانو باندې خرج کول شي پاغي به تقسیمول شي نو آیات مبارکه کې دا وایي چې نیکي کې د کمال مرتبه حاصله نو هغه مال بلګي چې غي سرستا مين او محبت وي دا جایز دي چې یو انسان سره سیوایي او فالتو مال نه د د ضرورت ته سیوا شو د الله په لار کې ورکي نو قبليږي خو نیکي کې د کمال مرتبه له به الله رسي چې غوړه او بهتر مال چې کوم سره ستامینه او محبت وي غد الله په لار کې خرج کړي چې په ټولو محالات او مستحيلات کې د ټولو نزيات محال لباغي من لا عالم نه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا دا په تمام عالم کې د ټولو نه محال خبره ده چې الله نه علاوه د بل معبود او اله پیدا شي خو بل فرض او تقدیر کچر تویم نو الله رب العالمین لپاره د عاقبت او مآل وسی پر اسمانونو او زمکو کې به فساد او نقصان راشي فتلوها نوللی اغیلرا ان کنتم صادقین کچریئی تاسو رشتیا وینکی کچریئی تاسو رشتین کی په دې آیات مبارکه کې د اهل کتاب او د يهوديانو دیار لسم قباحت ذکر کیږي چې رضان هغه حلال سيزونه حرام ګرځولې وو الله رب العالمین په یو شی نو حرام کړي او دوی ورله حرام وي او د دې آیات مبارکه شان نزول مفسرین دا ذکر کړي معالم التنزيل کې امام بغوی رحمت الله علیه وایي چې يهوديانو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لویلیو چې ته ګوره دا خیال او ګمان کې چې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په دین باندې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام خو به د اوخانو غوخه نه خوړه دا غي پیوې نه استعمالولې ته د اوخانو غوخه هم پرې پیم استعماله نو څنګه ځان لوي چې په ملت او دین د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام یم ته دا په ملت او دین نه نو دا آیات را نازل شو چې دا ټول طعامونه کوم چې الله حلال ګرځولي نو تاسو د ځان حرام کړی دي علامه زمخشری په تفسیر کشاف کې وې دارنګ تفسیر جواهر ذکر کړی چې یعقوب علیه السلام د عرق النساء په بیماری کې مبتلا و چې د انسان د املا او خور سره هوږي نو هغه ډاکټران او حکیمان او طبيبان ویلی وو چې د وغه باندې استعماله نو دا غي د مشورې مطابق بنا بر فریض د اوغه هغه په ځان باندې بند کړي وا نو دی آیات وی الا ما حرم اسرائیل علی نفسه یعقوب علیه الصلاۃ والسلام چې د اوغه دا غوخه نه خوړه نو دا د دې وجه نه چې ګني الله په حرام ګرځولې و د علاج په تور باندې طبيبانو او ډاکټرانو ورلویلی چې ته په دې بيمارۍ د عرق النساء کې مبتلا یې نو دا غوخه مخوره دا زری د پاره نه ده خانو هغه په ځان باندې بند کړی و او یا امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی دی چې یعقوب علیه الصلاۃ والسلام نظرن دا غوخه په ځان باندې بند کړی و نظر منلو چې د الله د فار بزو هغه شی پرېدم چې زما ور سره مینا او محبت ته نو په خوراکونو کې دا غمینا او محبت د اوخ د غوخه سره او د الله د فار نظر منلو چې دا ما پرې خود زبین خرم او په خوانو شریعتونو کې دا جایزو موږ په شریعت کې داسې نظر منل چې حرام شی په ځان باندې باندې دا حرام او ناروا دي امام ابن کثیر ذکر کړی چې یعقوب علیه الصلاۃ والسلام په ځان باندې د اوخ دا غوخه بند کړي وا چې د دې غوخه باندې خورم پي به نس کم دای نظر منلې و حدیث د مسند احمد او جامع الترمذی کې مراوي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وایي چې يهوديان راغلي د رسول الله عليه الصلاه والسلام نه تفوس کړو غن مسائل په هغه کې یو داو چې اخبرنا عما حرم اسرائيل على نفسه صحیح حدیث د ترمذی يهوديانو نبی صلی الله علیه وسلم لوي چې موږ له خبر راکا يعقوب عليه الصلاه والسلام په ځان باندې سبن کړیو هغه يهوديانو چې اعتراض کولو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هغه لوي چې تاسو خدا ودا کوي چې موږ په دین د ابراهیم علیه السلام یو نو دین د ابراهیم علیه السلام په هغه کې خو شرک نو هغه خو کلک موحدو تاسو خو مشرکان یې نو څنګه وایي چې موږ په دین ابراهیمی او نبی علیه السلام لوي ته په دین ابراهیمی نه او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لویو مونږ ته د غوړ یو زموږ دین ستاد دین نه غوړ دی ځکه زموږ قبله ستاد قبله نه مخ کې وا مونږ چې بیت المقدس له مخ کو او ته بیت الله خانه کعبه له عبادت او مسکه مخ کې نو زموږ قبله ستاد قبله نه مخ کې وا پکار دا چې د سړی قبله پس روان شو قلت ثم ايون ابو ذر رضی الله عنه ما تپوس کړو چې ورپسې بیا بل کوم جمعه سو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل المسجد الاقصى چې دوی مسجد اقصا وو قلت كم كان بينهما قال 40 سنه بما تپوسو کو چې دوی دواړو په منځ کې څومره موده وا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وسلوي خاله دا سه مطعومات او مشروبات بني چې ګنې غلې په مکه مکرمه کې نشتا دارنګ معنوي برکات هم پکې دي چې یو مس پاغه کې په یو لاس دی رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي د ما په جمعات مسجد نبوي یادای په دې کې یو مز د زر منذرن افضل او بهتر دی او په مسجد حرام کې یو مز دی یو لاک منذرن بهتر دی مقام ابراهيم نه مراد هغه ګټه او کان نه چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام کله د الله کور مسجد حرام جوړولو خانه کعبه آبادولا نو په دغه ګټه باندې به ودرېدو او دا کان الله نرم کړو د ابراهيم عليه الصلاه والسلام د خپل مبارک په کې ترګټو پوری ورخه شوې چې اوسم داغي نشانات موجود دي او دغه مقام ابراهيم په یو کان په یو شیشه کې دارنګ د دې هغه بوټي باندې کټ کوي کوم بوټي چې په خپل راختلي یا د دې د زینت سبب دی او کسو کوئی دا ځان له دلیل جوړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې جهاد او قتال کړی دی نو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای دا ځان د فار دلیل نه ګرځي مال الله اجازه را کړی تاسو له الله اجازه ته نه درکړی وانما اذن لي فيه فيها ساعه من نهار درځي پر عیسی کې الله مال اجازه ترا کړو چې د مشرکانو سره قتال وکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه فتح کا او به او فرمایل چې دا حرم دی او تر قیامت پورې به حرم وی چې د قتال اجازه پدې کې نشته او د دې دومره احترام د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی د حرم نبار کچا قتل کو او قاتل لاړو په حدود حرم کې فنا واغستا نو هغه ځکه به دې وجل نشي البته دغه عمر به کول شي چې پاغه باندې په پاغه ځای کې سختی را وستې شي خوراک ساک بنو ور کوي دا پابندۍ به په حکومت ولګي تر دې چې د مجبور شي د حدود حرم نه روزي نه وبني وي شي او سج شرعي سزا دا غبر لملاو شي او کنه یو کس په حدود حرم کې دنه قتل کو ناجایز نو بیا اهل علم اتفاقا وایي چې پاغه ځای کې وجل شي د چا سره چې توخوي او سورلی ور سره وي یو انسان سره دومره پیسې وي چې د سورلی وسو طاقت لري چې حج د بیت الله وکي او پکور کې دومره خرچه پریخي ده چې د واپس راتلو پورې د اهل عیال لکافي کیږي نو حج په باندې فرض دی څوک چې د حج وس او طاقت لري حج په فرض شوی دی او د حج نه کوي نو برابر خبره ده کده يهودي مړ شو ک نصراني مړ شو شاه ولی الله رحمت الله علیه په حجت الله البالغه کې وایي وي وانما شبه تارك الحج باليهودي والنصراني امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د حج هغه پری خودن کې د يهودي او د نصراني سره مشابه وګرځول چې دا هغه په شان دی او شریعت تارک الصلاه د مشرک په شان ګرځول چې څوک مز پری دین هغه مشرک دی او چې څوک سره د وسو طاقت نه فرض حج پری دین د په شان د يهودي او نصراني دی ویداولي لئن اليهودي والنصراني يصلون ولا يحجون ومشركو العرب يحجون ولا يصلون ځکه يهوديان او نصارا چې دي دای خو موس کوي خو حجونه نه کوي ځان له موس یو طریقه ده هغه طریقه باندې موس کوي حج نه کوي نو ځکه دای تشبیه تشبیه د يهوديان او د نصارا سره ورکا چې فرض حج نه کوي نو کله يهودي مړ شو کله نصراني مړ شو او څوک چې موز نه کوي قصدا عمدا بغیر د عذر نه د موز پرې دینو د تشبیه په احادیثو کې د مشرک سره د دی وجه نه راغلي چې مشرکان منځونه نه کوي حجونه به مشرکان وکول خو موز به نه کولو نو په آیات کې وي ومن کفرا